نو دو مولانا امداد الله سے د پلار په وجه باندې چې د دوی والد محترم ډیر یو جان نثار او ډیر په دین مین په قران مین په مرکز مین زه په پنځپیر کې طالب العلم ما پار سلورم پنځم ورځ باندې خامخاراته او هغه لونګي او هغه شین پټکه هغه زما نه یریږي دا غي الله دې هغه د صحت ورکی او الله دې له عمر دراز نصیب کی زما ډیر مخکې د سره دا تعارف راغله او ما ته یو ځل ته پوښتنه کو مې ته کوم دې نه راځستان راځي بنځي چې تعارف راځي وېزه د انبار ناراضم ابن میبار خو بیا هم ډېر لري دی خداغه غمی نه وا د خپل مرکز سره او د قران د درسګا سره او چې د چا مینه ای نو هغه کور الله چره د دین او د قران نه خالی کوي دا غي په اولاد کې الله داغه بچي پیدا کو ماشاءالله مایناس عالم دی خدیندارا تاسو ته پته ده تاسو کله په الحمدلله آباد ده کله غي والد محترم بیمار شي نه نو منګه دانو وایو چې اواز به شال پادشي نه دا غي په ځای دا غن الحمدلله ماهر په قران او په علوم باندې الله دا جانشین کینا دارنګي زمانه مخ کې مولانا شاه خالد سے بچاغا د کیا قبل التا الحمدلله د قران خدمت کوي او کار کوي نو استاد دا کله د مخ کې نه الحمدلله سیراب ته کار پکې کیږي د قران او د سنت اوس موږ لدا په کار داري چې موږ د علماو نه کم سے کم څه فایده والو په دې ده کې دا بابا جی مولوی صاحب چې راځي دا هغه مرغوز نه دا هغه مرغوز نه راځي او د قران درس کوي یا مولانا صاحب دی د دوی والد صاحب دلته کې درس کوي په دې انبار کې او د قران او د سنت هغه تعلیم او پیغام من تلا کوي او موږ دا غي نه فایده وانلو نو موږ قیامت کې سبا سره جواب کوو چاغه زمانہ مخکې تفسیری بیان وکاو خبره وکړي چې واقعي قران او سنت د کول د لوه ور کول دا علما راضي خلک راضي پاره ټیمونه لګي پاره وختونه پاره پیسې مال او جان لګي او موږ د خپل کو نه راوته قدر نشو چې ګنتا لشمنتا شلمنټ موږ کینو سوال موږ څه جواب کوو نو د دې په وس کې دې دې کې درس شروع دی الحمدلله باقی پاد شو دا هفته د درس په باره کې ما نه دا سټیم دی لور کړی دی او نه په دې مشوره شوې ده ما ته مونږ وی چې یلا کسان وی کده هفتواری درس مینه زو په دې سوچ کوم ځکه زمونږ هم درسونه دي او زمونږ هم د کور معاملات دي غم خادیان دي دا یو ورځي او نور سبقونه ماشاءالله دلته زمونږ ملګری دا زما د طالب ګری ملګری دی حالان کې دې زمونږ نه په سبقونو کې لګوندي ها که شروع یعنی زه ددنه په طالب ګری پر یوان باندې لکه مخ یو مو دې د درې سلور کال غالبا دې ما په سکه شروع خو زما او د بیا بل سره هم مینا وا او الله دې دا مینا زمونږه قائم او دائم لري امداد الله مولانا صاحب هغه موجود دی هغه د ټیم ورکوي یو هفته کې یو ځل ګنتی نیمه لا شل منټو له باغ راځي هغه به تاسو ته هفتواري درس کوي او په دې باندې ان شاء الله رسو مشورو کو بیا چې کم ورځې کم تاریخي کم ټیمي نو هغه بیا تاسو ان شاء الله موږ بیا بیان کوو بہرحال قران کریم یو بهترین کتاب دی ما چې قران کولاو کو مې کوم آیات دویم د آیات مخ لراغه او ما چې کوم آیات مخ لراشي ان شاء الله فاربا لغوندي تفصیل کوم دا آیات راغه لقد من الله علی المؤمنین اذ باث فیهم پدې آیات کې رب العزت منتا بیان د دې خبرې کې چې الله قسم کړي دي لام په قضا او قد په ماضي قسمیه معنا پیدا کوي الله وی زما د قسمی په خپل ذات باندې زما د قسمی ما احسان کړي په مؤمنانو باندې احسان یې پس کړي چې مال می ور کړي دي حکومت می ور کړي دي دولت می ور کړي دي کرسی او وزارت مې ورکړی دی نه نه نه نه احسان وجه په مؤمنانو سرور مونږ ته بیان کړی په دې آیات کې او چې دا سنور سيزونه د چا سره رالل یاد د سنور سيزونو سره څوک پیوس شو څوک یو ځای شو الله وی زما د قسم ما په احسان کړی بس هغه سلور وجه کې مې مختصر یو دا چې الله وې ما په مؤمنانو احسان کړي او پر ادو د پیغمبر باندې ما پیغمبر پای کې راولېګا او د پیغمبر هغه ډیوټیان مونږ ته غي چې د پیغمبر یو ډیوټي دا دا یتلو علیهم آیاته چې زما قران په دې خلکو لولي ناظره په دې کې ناظره لوستې شو اوسم په کې لوستې شي دویم ویو زکیم پاکی به د خلق لرا د ګنده واقعیدونه او ګنده شی په ټولو کې ګنده اعلی ګنده عقیده و د شرک ګنده عقیده و د کفر چې د یو انسان عقیده سم شي د کفر نخلاص شي د شرکیات او نخلاص شي د بدعات او نخلاص شي نو دا به بل احسان د پیغمبر کار دا او دریم ويعلمهم الكتاب پیغمبر به خلکو ته قران معنی خي تفسیر بخي داغه موزات بخي چې د قران د دې صورت مقصد سره صورت الله صلی الله علیه وسلم دا قران سره را لګلو د دې صورت لړ مقصد سره د دې رکوع سره مقصد دی د آیات سره مقصد دی او باغې با پوهه کوي عوام او سلوړمه ډیوټي د پیغمبر او حکمت خیبر خلقو ته معنی او سنت د پیغمبر احادیث وان کارو من قبل لفی ظلال مبین اگر چې دا خلق فوها دراتو د قران او د پیغمبر نه احکار ګمراهي واقعي گمراهي ښکارا ده اے چې چا قران نه دی ویلې دا غسمیدل ډیر مشکل دی بس سمیدل په قران دی کله قران کریم نه بغیر انسان سمیدې شوی په نفس خبرو په نفس عوام کتابونو باندې بغیر د قران نه الله به قران نه داري لکه څنګه چې وختي امداد الله مولانا سی وی قران سبب دی عالم حق پر سبب دی او د جنت د تلو سبب قران دی بس سبب د تلو قران جنت ته جنتیان چې زینو په قران باندې بزي چې جهنميان جهنم تلار شي نو دوی به زموږ ارمان نه کوي الله سره ډېر مینه وا نو عبادت یې کاو نو غار حرا ته بتو یو واځه وانه کوم د الله سره با تعلق قائم کوم او بیت الله ته به قتل اوچت زه او سو بلډینګونه دا غي مس کې حائل شو بیت الله نه کاری اوس خپل چې غار حرا ته ختم بیت الله او غار حرا مس کې ټول بلډینګونه جوړ شو کاری را او په خوشاله وي نو کارې د بیت الله بیت الله ته به قتل او د الله عبادت به کاو یوزل الله هغه باندې جبريل راولېګا او داغه د محبت هغه اظهار هغه سره وکړ چو پیغمبر استا ما سره ډېر مینه ده خو زه تاسو د نزدېکت او د مینې یو سیس خیم دا نه ویلي چې وخت ورکا دا نه ویلي چې حج وکا رومبه پیغمبره چې ستا ما سره مين راځي ما دا نزدېکت لټه د نزدېکت لار ما غزما کتاب دې اقرا اولولا پرمبیو آیات کې اقرا راځي د دې صورت علق په اخر کې یو لفظ راځي وقت تر انبیاء علیہ السلام چتی پا انبیاء علیہ السلام کی پاری کی بہترین شخص اغزم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پس وجہ دا قرآن کو وجہ وجہ پیغمبر پاک دا اللہ دورا نزدیکت نصیب کا چھ پتمامی مخلوق کی پانبیاؤ کی مچت کا دا پسبانه دا قرآن په وجه باندې اے د قرآن په وجه هغه زمانی بهتر شوه د قرآن په وجه باندې کلی بهتر شو مکه نورم کلی شته په عربو کې طائف شته مدینه شته مدینه بهتر ده خو په ټولو کې بهترین ځای په مقدس مکه هغه مکه مکرمه ده دا ولی هغه زمانه رز به تر شوي شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاش د رمضان غدا چې پای کې قران راغلی او رمضان به تر شو نور مدونو کې داروږي وي خدای دونه فضیلت نو کم فضیلت چې الله دی امت رمضان لا ورکو ځکه دې کې قران راغلی په قانون متونو کې قران نو دا دوره بهترین کتابو نن منګه دې له وخت نور کو دا نز دکو اے نور سکے دا کپڑا بہتر ہے کلی کے نو کلی خلق نو د دې کپڑے تعلق د قران سره راځي نو د قران په وجه آ کپلم کولای خلک د دې نور مرګري کپړې او نالو کې پرتی هغه به یو ځای ډیراولو په پاسه پرتی سو کو ته ګوري نه او چې دا غي د ملګری تعلق د الله دی کتاب سره رااله نو خلک یې خبره تاسو کوي اے دا ریل ها ځکه لرګي نه چې کم ریل جوړ شي دا غي تعلق د قران سره چې راشي نو خلک پکینی خلک یې ماته خلک یې نالو به گزاري وینا ریل لوي د قران د پاره جوړ نو چې د کم خلکو تعلق د الله دی کتاب سره راغی که عالم وي او که امي وي خلک ډېر قدر کوي لکه عالم خدای د قران کړي لا اله الا هو چې نشته بل حاجت پوره کول والا بيد الله نا مسله د عالم د خلیص دکړه درس کې ناسوي کور ته لاله خزي بچوي غلطه خبره د عقيده وکړه ونه بچي دا سه وایا ما قران کې ویل دي دا سه وایا عقيده دا سه سمکا بس عالم شو پګاړي کې ناس دي چا غلطه خبره د عقيده بارکه وکړه وانا دا سه موا قران دا سه وی یو ځل یا حسین ته تم په غاده بسونو ډېر لسپینځلو سکارو خبره ده هنو هغه اوس بسونو نشته پرې کوشي چلیږي نو دې شګنین نه کته د شي دا یک به یو جمپ راته ها ډېر ناکاره جمپ بس کې راستو نو ما سره په سټ باندې یو بابا راستو هغه کې جم ډیر خطرناک په چوک شو کته شو نا بابا وای ال پیر بابا را ورسه یره مالوس ته نه وې کاتب د حق جوړيږي کوي نو بابا د خامخا په خپل نسوباسي اصل ځان سره وي هغه ملانو کتلې مال بابا کدی په ځیر الله ویلې وینو خنوا او ته پن پیره خو نه مې ورې دا څه جرم ما وکړ چې پیر بابا په ځای دی یو الله ویلې وی نو ما خو څه کنځل تا ته نه کړی ما صرف دا وی چې الله را مددګار او د الله په وینا سره تا ډایرک خو په پیری ورکړه نو وینا نو لوري څه خبره خو نور زمانه یې دی بیا ماشاءالله شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله ډیر علما دي ډیر خلک د دین کار کوي دا من نه وایو سو په هر طریقه لګیال خو چاغه په کومه طریقه کار کړي د توحید او د سنت او دا کار کم خلک کوي زګر نوم دا یادېږي چې د توحید आवाज کم ځای کې سوکې وي پنځ پیری لکه چې وخت دا مولانا سیبی وي چې کنزل او رد په دا دا خو عادت ته لګیا به د انبیاء علیه السلام وخت جمعې مانځ کې ما وی چې الزامات بلګي په موسی علیه السلام الزام لګیدل رسول لوی هستی وا او هغه الزام په بل چانو لګول دا په چا لګول د ترزوی قارون په لګول خزله پیسې ورکړې وي چې کله موسی علی السلام بیان کړي نو د بیان مس کې وته کې تا ما سره بدفعلی کړي دا بیان یې کاو او خزه ورنه دا وته بیان کې تا چې بدفعلی کړي دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام جوش کړه او هغه رب گویا کا چې فرعون په دریای نیل تبا کړي دا تل اشتیا وې خزا پر دې دور اعلی یری ورولا هغه مجمع کې د موسی علی السلام صفائی په خپل زبان هغه خزا کوي وینه زه درو ویم مال قارون پیسې را کړی چې دا سوایا الله پاک الزام اولګي دا خو بل غلط په هغه خلی باندې الله موسی عليه السلام پاک کا خدا غینا د الزامونو د انبیاء علیه السلام نو بچیو نه یریدلو حضرت ابراهیم علیه السلام په توحید په مسله بادشاہ پلار قوم ور د گزار کړو ابراهیم علیه السلام پور یریدلو نه دا کار دی تکلیفونه برازي مصائب برازي دا الله په دین باندې هر قسمه رکاوټونه خلاف خونه دې ته وسلې نه ګوري بارا ځکه قران یو لوی اهم عبادتو نو قران په نه ګوره لکه وخت مولانا صاحب وی هر څه بکیږي سم نشتا او چې قران ایر دا کنه خندې دایر داسې زدا خو خلک نو پاغه افهم باندې څه چل کیږي او چې چا ضرورت دی بس پیژنې تاو کې کینې نه تاو خدا قران په موږ په تاسو بدلوي کنه په رمضان کې د روزماتي په ټیم کې ما کې تری دي چې پر ریو باندې هغه غانې بجانې ناروا راځي د روزي او د روزماتي خاطر نه خیر دی آزاد دی ارسه خو قران بند دی یا ساته د قران دشمنان ډیر دي شیطان لوی دشمن دی او نور هر قسمه دشمنان د دې شتا په مختلفو جامو باندې ښکار کیږي په مختلفو رنگونو باندې ښکار کیږي موږ به قران مقابله نه کوو یا ساته او چا چې د قران مقابله کړی دا یا ساته ځان تبا کړی ځان تبا کړي او قران کریم باندې امن امراضي په قران کریم باندې پالاقو کورونو کې موړواله هم راځي په دې یو حدیث خیر نه بیا بس کوم وخت ما ذکر یو صحابي راغی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او هغه نبی علیہ الصلات والسلام ته حضرت من نهر یو دوی غریبانان یو لکه دې زمانه کې وی ګټو 1500 او لګي زر دا 1500 په کم ځای نه رښتیا خبره ده منګای ده او دویم دا صحابي حضرت ته وی چې حضرت دې ډاکوان دي ارزه کې ډاکی او ډاکی امن نشتا نبی علیہ السلام صحابي ته کوم خبره کړې ده اکه خبره قران کې ده د قران په وجه ده نبی علیہ السلام صحابي ته وې دي ستاسو ملګرتیا په قران جوړه کړي قران عام کړي بس قران عام کوي قران زده کوي قران عوام ته وخوي دواړه کار به تاسو مسلې حل شي یو بګړه به دوره مال شي دوره مال چې تاسو کورونو کې به سرمایا او مال نه ځایږي دا به تاسو بار د شغلونو ته بندوبست وکوي یو مال به دور زیات شي او دویم امن به دور راشي امن چې د کالو ډکا پیغل جی نه بے وادو او په دې دشتو بیابانونو را رواني د عراق د هیرینا او د بیت الله طواف کې تطوفي به بیت الله لا تخافي الا الله او دا الله د کور طواف را رواني چرې به چاره نه یریږي وای واقعي صحابه خو په دین ډیر مینو د قران سره مینه وا آکار شروع کو او هر قریب هغه ډول سيزونه ما په خپل ژوندۍ کې ولیدو خو زمنګ نه حضرت ته او چې ما ته ویلو حضرت والا کار استاد سیاست اته سو میله رفتار دې دشتو کې هغه والي وا خزي هغه رفتار یې کړې وای ما ته پوسو کا چې تر اتلی نو دا دشتې غیر په دې قبایلو په دې ګونو راځي سوق دا سنو وینا زره چا په خصم نه پوښوي چا ما ته کتلې پورته نه دي دا سه امن بیا راغلو دا د قران کوله ادا مولایان مردا سکے نا مولایان دا راہنمائی دا امن لار کولاوی دری قسم خلق دے چاگا دا امن خلق دے او دا غی خپل خپل ډیوټیان دي فوج دی پولیس دی هغه غریبان خپل ډیوټي کوي هغه سره طاقت ته اصله ده امن کوشش کوي زمونږونه بایګان دي غریبانان ګرځي الله دې ولا امن ورکي دویم قسم خلق آغا د امن لپاره هغه صحافیان دي هغه په قلم باندې لیکل کوي او د امن خبرې لیکي دریم قسمه د امن د ټولونه هما هغه علما کرام دي چې هغه په زبان باندې قران او سنت خلقو ته خیر امن قائم وي چې تاسو بزان کې امن پیدا کوئ تاسو خپل عقیده صحیح کوئ تاسو به د خلقو د مالونو حفاظت کوئ تاسو به د خلقو د جانونو حفاظت کوئ پتا د گاوندې حق لازم دی پتا د مسلمان حق لازم دی دا د علماو ډیوټي نه نو علما هغه داسې کوي دا تاسو دی او دا تاسو دی خلکو یې مردا کو چې درس کوي نو دا دغه پیدا وي نو علما چې درس کوي نو علما به امن پیدا وي او امن خوري خلکو ته د امن خبرې به کوي خلکو ته بای چاره به خلکو ته کوي او دا دوی والي سيزونه موږ ته قران کوي دارنګي علما خو علما شتا د قران د آیات شتا مبلغین شتا کار کوي الحمدلله لګیاري او سره د حالاتنا زمون ملک الحمدلله خطوي دي هر قسمه حالات کو دشمن من کې پھیلاوي خو زمون قوم مضبوط ته او الله دغه سه قائم او دائم مضبوط موږ ساتي او زمون صحافیان هم مضبوط دي الحمدلله کدا حالات په بل ملک رال وګوره سعودي کې لږ وخت رال واغار سي تباہ برباد شو حاضر بانان ګډوډ شو او زمنګ ملک ته ختم دی عوام ځکه دې کې دینداری ده دې کې علما دي په دې کې دفاعي قوتونه دي او الله دا ټول ادارې زموږ مضبوطی کی کو علما دي کې د صحافت دي او کله آرمی دي او کله پولیس دي او کله اری ها قوتونه الله دې ولا مضبوطاله ورکی نو په قران باندې امر راځي په قران باندې بدمنی نه راځي چا چې قران زکه ابغلا نه کوي شوک باندې کوي ډاکه باندې کوي د بن مال باندې خوري جواری باندې کوي فسق جوړ باندې کوي د شپې لار به کولا بالکل کزنانه روان دي او کسری روان دي چا مال ته وګوري نو چې قران نه نو لکه د شرمخانو په یو بلوانه ورزي پردې مال په سر نه مال حرام نه ګڼي حلال به ګڼي قران دا تعلیم موږ راکې خدا نه چې موږ قران ته کینو الله دې موږ قران باندې یو کی الله دې موږ قران سره شوق بنا پیدا کی واخر دعوان الحمدلله رب العالمین دعا وکي اللهم صل درو شریف وای اللهم صل علی محمد دې ځای د پاره دعا وکړي چې دا دې بچو باندې الله دې ځای کې چې چا کار شروع کړو ها نو سودا ا بلوی سے الله دې دا غي قبر منور کی او چې څوک دې ځای کې اوس کار کوي دا غي بچي دا غي نوسی نارینا زنانا په دې چم محله کې دې ذکر ناظره خې قران خې کوشش کړي الله دې هغه نور منزل ستات توفیق نصیب الله دې دازه په قران باندې آباد کړي الله دې دې له ترقی نصیب کړي په دې کې کې ها مولانا امداد الله سے والد سے هغه بیمار دی هغه تم دعا وکړي هغه بیماری اکثر الله دې دلم صحت ورکړي سور علما دي چې هغه بیماران دي عوام دي ناری نه دي زنانه دي په دې کلی کې چمه له نور زینو کې الله دې ټول نصيحتونه نصیب کړي او الله دې زمون په دې ملک کې امن راوړي کوشش دا کوي چې امني ارسوي او چې په زمانی نه عالم پاتې کې دی شي نه منبر پاتې کې دی شي نه امي پاتې کې دی شي الله دې زمون دې من الله امن ورکی الله دې امن نصیب کی الله دې زمون دفاعي قوتونه هم مضبوطواله ورکی او الله دې زمون دشمن شرمنده کی الله دې ذلیل کې زمون ملک شرونو فسادونه پیداوي مدارس او علما بدنامي مسلمانان بدنامي په ټول دنیا کې الله دې هغه له سزا نه دی ورګي او الله دې چې چا دې دې کې دا پروګرام جوړ کړی دې دې ته څو درس تراځي او روزانه دې درس کې ساري په هر طریقه خدمت یې کوي الله دې دې ته توفیق ورکړي او الله دې زمونږه د اړ یو شي حافظ او رسول الله